او څوک دې چې مخ به واړوي د ملت ابراهیمی نه بغیر د هغه چانه چې خپل ځان یې کم عقل کړی وي او مونږ هغه یعنی ابراهیم علی السلام په دنیا کې هم غوریز ګرځولې او او په آخرت کې به هم د نیکانو په ټولي کې شمیر وي داغه دا حالو چې خدای ورته وی چې زما حکم ته غاړه کېده هغه ضروري چې ما د ټول جهان رب ته غاړه یې خېده او بیا د دې خبرې وصیت ابراهیم علی السلام او داغن مسیح یعقوب علی السلام خپل اولاد ته هم کړو چې ای زما زامنو خدای تعالی تاسو د فار دین د اسلام غوړه کړی دی نو خبردار تاسو ممری مگر حالا چې مسلمانان یې یعنی هر وخت مسلمانان اوسېږئ نو په خپل چې مرګ در باندې راشي نو مسلمانان ممړ شي اے تاسو حاضر وې سو وخت چې حضرت یعقوب علی السلام ته د مرګ نخې راخکاره شوې چې هغه خپل ځامنو ته وي چې زما د مرګ نه پس به سه عبادت کوي یعنی د چا بندگی به کوي هغه ورته وی چې استاد خدای استاد پلار نکه د خدای د ابراهیم علی السلام د اسماعیل علی السلام او د اسحاق علی السلام یعنی د دیو د خدای یعنی کوم چې د دیو خدای دی د یو خدای عبادت وکړو او موږ دا غو حکمونو ته غاړه ایخې ده قران وای دغه یو ټوله و چې لال تیر شو هغه ته به د خپل عمل بدله ور کې دی شي او تاسو ته بستاسو د کارونو بدله در کې دی شي او تاسو نه به د هغوی د عملونو په حق له هیڅ تپوس پوښتنه نه کیږي او يهوديان او عیسایان وایي چې يهوديان یا نصارا شي چې سملار بیا مومي ورته وای چې نه بلکې موږ د ابراهیم علی السلام په ملت باندې قایمو چې تل عمر د باطل نه روګردان او د حق پیروکار او د مشرکانو ملګری نو تاسو ورته په حس کا غړی وایي چې مونږ په خدای ایمان راوړې دي او په هغه کتاب چې مونږ ترا لېګلې شوې دي او په هغه کتابونو هم چې حضرت ابراهیم او اسماعیل او اسحاق او یعقوب علیهم السلام ته او د دین مسو ته را لیږلی شوي دي او په هغه کتابونو هم چې حضرت موسی او عیسی ته را لیږلی شوي وو او په هغه ټولو کتابونو چې نورو پیغمبرانو ته د خپل رب د غاړې ورکړی شوي وو مونږ د دیو ترمنځ په منلو او نه منلو کې هیڅ فرق نه کوو او د خدای حکمونو ته مو غاړه ایښې ده نو کدی هم لکه ستاسو په ټولو کتابونو ایمان راوړو نو سم لارې بیا مونته او کدی ته شاکړه نو دیو په خپلو اختلافونو کې بوخت پراته دي اے پیغمبره د دیو د شر نه د بچ ساتلو لپاره تعالی خدای پاک کافی دی او هغه خاورې دن کې او ډېر خپوه دی پمونږ د خدای پاک رنگ دی او د خدای پاک نه لا د بل چا رنگ خسته کېدی شي او مونږ یوازې د هغه عبادت کوونکي یو ورته وایا چې آیا تاسو زمونږ سره د خدای په حق لا جګړې کوي حال دا چې هغه تاسو زمونږ په شریکه پالون کړي او زمونږ خپل عملونه دي او تاسو خپل عملونه دي او مون خالص داغه عبادت کوونکي یو آیا تاسو دا وای چې ګنې ابراهیم علی السلام او اسماعیل علی السلام او اسحاق علی السلام او یعقوب علی السلام او داغون وسی ټول يهوديان یا عیسایانو ورته وای چې تاسو خو خبرې او کو خوده او د هغه چا نه لوی ظالم بسوک وي چې د خدای شهادت ورسره پروت وي او دی یې پټوي او خدای ستاسو د کارونو نه ناخبره نه دی دغه یو ټولی او چې لاړ تیر شو دا غوی خپل عملو او ستاسو خپل عملونه دي او ستاسو نه به د غوی په حق ده هیڅ تفوس پوښتنه نکیږي نادان خلق به ضرور وای چې په دې اوسو شو چې د هغه خپل قبله نه وګرځیدل چې تر اوسه به ورته منځونه کول اے پیغمبر ورته وایا چې مشرق او مغرب ټول یوازې د خدای دی او چې د چا په حق له رضا شي نو هغه په سمه لار روان کړي او په دې خبره خو مو تاسو غوریز ټولې وګرځولې چې تاسو په نورو خلکو باندې ګواهان شئ او پیغمبر علی السلام په تاسو باندې گواشي او مونږ هغه قبله چې تاسو به ورته په مکه کې مونږ کاو په دې غرض بیا مقرر کړه چې ښکارا کړو چې څوک د پیغمبر پیروي کوي او څوک په اړولو پوندو بیرته جاروزي او دا خبره اگر کډیره ګرانه ده خو چې خدای پاک چاته هدایت کړی وي هغه ته اسانه ده او خدای پاک ستاسو ایمان او عمل هیڅ چرې نه ضایع کوي هغه په خلکو باندې ډېر مهربانه رحم کوونکی دی مونږ وینو چې ته بیا بیا اسمان ډډې ته ګورې مونږ ستا خواهش پوره کوو نو هغې قبلې ته دې ګرځوو چې کومه ستا خوښه ده نو خپل مخ د مسجد حرام یعنی د کعبه لوري ته وګرځوا او پس د دینا هر ځای کې چې تاسو یې نو د مسجد حرام یعنی کعبه لوري ته مخ کوي او داخله یعنی يهود چې کتاب ورته ورکړی شوی دی په دې ډیر خپويږي چې د قبلي بدلولو دا حکم د خدای پاک د طرف نه بالکل حق دی او کوم د فساد کارونه چې دیو کوي خدای پاک د هغې نه غافل نه دی او کته دی اهل کتاب وتا هر څومره دلیلونه پیش کړي خودی استاد قبله پیروي نه کوي او نه ته د دیو قبله قبلولې شي او په دیو کې هم یو ټوله د بل ټولی د قبله منلو ته تیار نه دی او کچره ته د دی واضح علم راتلو نفس هم د دیو په خواهشاتو پسې لاړې نو په ظالمانو کې بشمیر شي چاته چې مونږ کتاب ورکړی دی هغوی دا قبله داسې ښه پیژني لکه څنګه چې خپل ځامن په ښه شان پیژني خو په دیو کې یو ټوله سره د علم نه حق پټوي اوس د اتلسمې روکو ترجمه او د هر چا یو مخی چې په هغه باندې ورسمي نو هلکړی تاسو د نیکو کارونو په مخه کې یو تربل وړاندې شئ هر ځای کې چې تاسو یې خدای پاک به مرایو ذکری بشک چې خدای پاک په هر کار قدرت لري او کوم ځای نه چې ته په سفر ووتلې د هغه ځای نه مسجد حرام ته په مانځ کې مخ کوه ځکه چې دا ستا د فاک رب د طرف نه برحق فیصله ده او خدای پاک ستاسو د عملونو نه بې خبره نه دی او هر ځای چې ته روانې د هغه ځای نه په مانځه کې مسجد حرام اړخ ته مخ کوه او اے مسلمانانو په هر ځای کې چې تاسو یې نو دغه اړخ ته برابر مخ کوئ چې عام خلکو ته ستاسو خلاف هیڅ حجت او دلیل په ګوتو ورنشي ها څوک چې ظالمان دي نو د هغوی خلی خو په هیڅ حال نه بنديږي نو تاسو د هغوی نه مو ویریږئ او زمانه ویره کوي او د فاره د دی چې زه په تاسو باندې خپل نعمتونه تمام کم او شاید چې د دې حکم په ذریعہ تاسو د کامیابی لار ومومئ لکه څنګه چې مونږ ستاسو قوم کې هم ستاسو د قوم نه یو رسول راولېږو چې زمونږ آیتونه درته اوروي او تاسو د ګناهونو نه پاکوي او کتاب او حکمت درته خای او په هغه خبرو مو پوهوي چې تاسو ته نه په خوا خبر قدر لهم نه وي اے مومنانو په هر سخت کې په صبر او مانز سره مدد حاصلوي بشک خدای پاک د صابر خلکو مرګره او څوک چې د خدای په لار کې ووجل شي د هغو په حق لدا مو وایي چې مړ شو هغوی په حقیقت کې ژوندي دي خو تاسو په نه پوهیږئ او مونږ به خامخه ستاسو ازمیخ کو داسې چې په ویره په لوګه کې په مالی تاوان کې د سر په نقصان کې او د آمدنۍ په کمی کې بمو مبتلا کو او کوم خلک چې په دغه حال کې صابر پاتې شي هغه ته زیره ورکړه دا هغه کسان دي چې مصیبت پر راشي نو د جړا پر یاد په ځای وایي چې مونږ ټول د خدای مال یو او هغه ته به ور جاروزو په دغه کسانو باندې به د خپل رب د طرف نه مهرباني او رحمتونه وریږي او هم دغه کسان دي چې سم لارې بیا مونږ ته بېشکه صفا او مروه د خدای د عبادت په نخو کې شامل دي نو څوک چې د بیت الله یعنی کعبه حج یا عمره کوي نو په دې کې هیڅ حرج نشتا چې د دې دوانو ځایونو ترمن سعی هم یعنی وزله تګ را تګ وکړي او هر څوک چې په خپل مینه نیکی وکړي نو خدای پاک د هغې قدر کوي هغه په هر څه خپوه دی څوک چې زموږ نازل کړي سرګند آیاتونه او د هدایت تعلیم پټوي د هغې نفس چې موږ د خلکو د فائدې د فاره په خپل کتاب کې په خشان سره واضح کړی دی نو په هغوی باندې خدای هم لعنت وروي او ټول لعنت کوونکي په هم لعنت وای ها بهشکه څوک چې توبه وباسي او خپل عمل سم کړي او کوم تعلیم چې پټاو هغه سرګن کړي نو زه به هغوی معاف کړم او زه توبه قبلون کې مهربان یم ولی چا چې کوپر خوخ او د کوپر په حالت کې مړ شو په هغوی باندې د خدای پاک او د پرښتو او د ټولو بنی آدمو لعنتونه ویلې شي همیشه به په لعنت وي نه به په دیو په عذاب کې څه تخفیف یعنې کمې کیږي او نه به ورته څه قدر مهلت ورکېدی شي او یاد ساتئ چې ستاسو خدای بس دغه یو خدای دی